اما بعد د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو دیرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو په تیره دیرشمه فته کې موږ د سریت ذات السلاسل قصه بیانول او هغه قصه مو پای ته ورسول چې د هغې سريې نتيجه داسې وه، دغه لښکر د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قضاعه د قبيلې څخه په لسهاوو نفر ووژل او ډېر غنيمتونه يې ځينې راوړه، دغه جنګ د خپل لويوالي سره سره او هغه ډېره وژنه چي يې په قضاعه کي وکړه بيا هم د مسلمانانو څخه يو نفر نه وو شهيد سوی او نه د مسلمانانو څخه څوک زخمي سوی وو بې له يوه نفره څخه چي د هغه زخم هم ډېر سپک او عادي وو هغه چي وايي زموږ قواوي وخپلو مرکزو ته سالمي راوګرځېدې دلته په دغه جنګ کې دغه خبره حقیقت او پر ځای وه، هیڅ خلاف او درواغ پکښې نه وه. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه عسکري پوه او قدرت وو چې د اول وار دپاره په سریه ذات السلاسل کې ښکاره شو. او په وروسته کې بیا د ده عسکري عظمت د مصر په فتح کولو کې ښکاره او روښانه شو چې د مصر هغه لو او کامیابه فتح هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه پر لاس وشوه چې هغه ټوله واقعات به بیا په هغه بله نشر شوې سلسله کې واورئ کوم چې د صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت په نامه سره یادیږي. دا ټوله هغه مهم واقعات وه کوم چې د حدیبیې د صلحې او د مکې مکرمې د فتحې په مابین کې پېښ شوي دي. خیبر فتح شو. شاوخوا سریې ولېږل شوې. پاچهانو ته رسالې ولېږل شوې. او بیا د مکې مکرمې تر فتحې دمخه یوه کوچنۍ واقعه پېښه شوه چې هغه د خبط سریه ده او دغه د خبط سریه به موږ ته هغه فرق راوښوي کوم چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکې مکرمې په فتح سره راغلی چې د مکې مکرمې تر فتحې د مخه او بیا تر فتحې وروسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکړ که څه هم د مکې مکرمې تر فتحې د مخه ډېرې قبیلې و اسلام ته داخلې شوې وې او ډېر خلق د اسلام تابع شوې وه، مسلمانانو ډېرې فتحې کړې وې، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود وو. غریبي او مسکنت پکښې زیات وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کاوه چې تر اوسه و اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وې او په موقع پسې ګرځېدې مثلا ټوله هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد سره یو ځای شوې وې هغه ټوله د اسلام دښمنې وې او همېشه به په موقع پسې کتل چې کله به پر مدینه منوره حمله وکړو. اوس به د خبط د سریې بیان درته وکړو. وروڼو! د سیرت په عامو کتابو کې ویل کېږي چې دغه سریه د هجرت په اتم کال د رجب په میاشت کې لېږل شوې ده. خو هلته داسې یو قول هم شته چې وايي دغه سریه د حدیبیې تر صلحې دمخه وه. او د هغه قول ویونکي خپل ځان ته دلائل لري خو ما د عامو کتابو په متابعت دغه سریه د هجرت په اتم کال کې ذکر او بیان کړه. د هجرت د اتم کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه سريې حرکت د رجب په مياشت کي وو او د رجب مياشت د هغو مياشتو څخه ده چي جنګ پکښي حرام وو نو نقشه داسي وه چي جنګ به په شعبان کي کيږي ځکه شعبان بيا د هغو مياشتو څخه دئ چي جنګ پکښي جائز او روا دئ اوس نو مسلمانانو حرکت وکړئ. خو د دوی د خوړلو د پاره فقط یوه کڅوړه یا یوه ګونۍ خرما ورسره وه، چې د دوی آمر به و نفر ته پر وخت یوه یوه خرما ورکول. د دغه سریې د افرادو څخه یو نفر وایي، چې ما د ځان سره وویل، دغه یوه دانه خرما به زموږ څه په وشي؟ خو د دغه یوې دانې خرما په قدر هغه وخت پوه شوم، چې هغه زموږ خرما خلاصه شوه. اوس دوی پر لار دي، تر مقصده لا نه دي رسېدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاصه شوه. دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او غریبۍ حال راښکاره کوي چې خوراکه یې پر لارې خلاصه شوه. په هغه وخت کې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان او مسکینان وه. نو اوس چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم شوه او د خوړلو د پاره یې هیڅ شی نه درلود مجبور شوه چې د درختو بلګونه یې خوړل او د درختې و هغه بلګو ته چې ښاخ راکش کې او بلګونه یې پرې کې په عربي کې خبط ویل کیږي. نو دغه سريه چې په دغه طريقه سره يې د درختو بلګونه خوړل په دغه نامه سره وبلل شوه نو ځکه سريه الخبط ورته ويل کيږي چې مسلمانانو د لوږې په سبب د درختو بلګونه خوړل په دغه سريه کې د مسلمانانو سره د سپريدو د پاره اوښ يا بل حيوان هم نه و ورسره نو پياده او پر پښو تله د دغه درو سوو نفرو سره فقط دوه اوښه ورسره وه چې پر هغو یې خواړه او اوبه بارولې او خواړه خو یې خلاص وه. په دغه سریه کې قیس ابن عباده رغدی الله تعالی عنه هم وو چې د اشرافو څخه د عربو وو او سخي سړی وو. ده چې د مسلمانانو دغه بد حال ولید چې د لوږې څخه بلګونه خوري نو یې نیت وکړ چې یو څه وکړي. بیا یې ډېر لرې صحرایي عرب ولیده نو هلته وهغو ته ورغلی. د هغو سره اوښان ورسره وه. قیس رغدی الله تعالی عنه ورته وویل، د دغه اوښانو څخه یو څه پر ما نه خرڅوئ؟ هغو ویل، خرڅوو یې. قیس رضی الله تعالی عنه وویل، مګر اوس زما سره مال او پیسې نشته، خو کوم وخت چې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ شو، بیا به تاسې ته د دغه اوښانو په قیمت کې د مدینې منورې خرما درکړم. عرب وویل، د دې سودا ضامن به څوک وي؟ زما اوښان اوس راڅخه اخلې او خرما بیا په مدینه منوره کې راکوې؟ قیس رضی الله تعالی عنه وویل، زه قیس ابن سعد ابن عباده یم. عرب ویل، هو والله، نسب دې اصل دی، پر تا یې په پور هم خرڅوم. نو یې د دغه صحرایي عرب څخه پنځه اوښه رانیول. اوس نو دی او عرب لښکر ته راغله. غواړي چې د دغه معاملې د پاره شاهدان ودروي چې دغه بيعه په پور ده، اوښان اوس تسليموي او قيمت يې بيا وروسته په مدينه منوره کې راکوي. د شاهدانو په جمله کې يې د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هم شاهدي وغوښته. مګر عمر رضی الله تعالی عنه وصحرایې عرب ته وویل، پر دی مه خرڅوه، دی غریب سړی دی، دی مال نه لري، مال یې ټوله د پلار دی او دی اوس د پلار په مال سودا کوي، دا نه صحیح کیږي، نو یې پر ده مه خرڅوه، خو صحرایې وویل، ګمان نه کوم چې پلار دي خپل زوی وشرموي. سعد ابن عباده داسې سړی نه دی چې زوی دې یو شی رانیسي او پلار دې د هغه قیمت ورنکړي. نو یې وقیس رضی الله تعالی عنه ته وویل، راځه اوښان دې راوله. قیس رضی الله تعالی عنه هم اوښان و لښکر ته راوسته. کوم وخت چې مسلمانانو ته راغلی د هغو اوښانو څخه یې یو ورحلال کړ او په ویې خوړی. سبا یې بل حلال کړ، دا بله ورځ یې بل حلال کړ، خو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کار نه و راضي چې قیس د پلار بې اجازې د هغه مال مصرفوي، نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل، یا ابا عبیده! قیس د پلار په بې خبري او د هغه بې اجازې د هغه مال په نورو خوري، نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قیس د دغه کاره څخه منع کړ او مسلمانان بیا وږي پاته شوه. خیر! په جهینه کې هم جنګ ونه شو او دوی پر دغه ساحلي منطقو ګرځي غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې تسخیر کړي خو وږي دي او د خوړلو دپاره شی نه لري چې یوه عجبه پېښه وشوه. هغه دا چې الله جل جلاله و دوی ته دریاب مسخره کړ کوم وخت چې دوی بحر احمر ته نږدې رهي وه بحر احمر د جدې دریاب دی پر بحر احمر یې لکه یوه توره غونډۍ داسې شی ولیدی مسلمانان په تعجب کې سوه پر دریاب غونډۍ عجبه ده نو ورنږدې شوه که ګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب و غاړې ته راغورځولی دی څرنګه چې مسلمانان وږي وه نو یې د دغه ماهي په خوړلو شروع وکړه دغه ماهی د دوی د خوړلو ذخیره شوه ډاله ته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهاد لپاره یوې او بلې خوا ته ځي، خو د خوړلو ذخیره یې د دغه ماهي د غوښو څخه ورسره اخلي. مسلمانان تقریباً یوه میاشت په دغه منطقه کې پاته شوه، په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو ګرځي، منطقه تر خپل تسلط لاندې کوي، خو خوړل یې د دغه ماهي څخه دي. د دغه ماهي لویوالی په حدیث شریف کې بیانیږي، ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د دغه ماهي لویوالی معلوم کړي، نو یې نفر امر کړه چې د دغه ماهي د سترکې د سترګې په کاسه کې کښیني، پنځه نفره د دغه سترګې په کاسه کې کښینسته، بیا یې د دغه ماهي د پښتۍ دوه هډوکي د کمان یا ششک پر ډول ودرول. نو یې په دغه درو سوو نفرو کي وکتل چي کوم یو ډېر جګ دی، خو په ټولو کي قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه جګ وو. نو یې قیس ته وویل چي پر اوښ په ولاړه ودرېږه او اوښ رهي که، تر دغه کمان لاندي تېر سه. قیس رضی الله تعالی عنه هم په ولاړې پر اوښ ودرېدی او تر دغه کمان یا ششک لاندې تېر شو او سر یې هم نه کئ کښته ځکه هغه کمان یا د پښتیو څخه جوړ شوی قوس د ده تر سر لوړ وو. دا د دغه ماهي لویوالی وو. کوم وخت چې دغه سریه بیرته مدینې منورې ته تله د دغه ماهي غوښې او غوړي یې ورسره واخیسته. پر لار یې د هغه څخه خورک کاوه تر څو مدینې منورې ته ورسېده، هلته یې د سریې ټول واقعات ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته بیان کړه چې په هغه جمله کې دغه د ماهي قصه هم وه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، د هغه ماهي یو شی اوس هم درسره شته؟ دوی ویل، هو! نو یوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه پاته ماهی راوړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه ماهی څخه یو څه وخوړی چې دا هم د صحابه کرامو د زړه شکېدو د زړه شکولو د پاره وو دغه سریه هم د هغه واقعاتو څخه و چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه پیښې شوې دي محترمو وروڼو اوس به د مکې مکرمې د فتحې واقعات درته بیان شي هغه فتحه کوم چې الله جل جلاله په دغه فتحه سره اسلام معزز کړ په دغه فتحه سره قریش د اسلامي حکومت تابع شوه په دغه فتحه سره ټوله جزیره العرب فتحه شوه دا هغه لو فتحه ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین، خپل رسول، خپل لښکر او خپله ډله معزز کړه. په دغه فتحه سره الله جل جلاله خپل ښار او خپل کور، هغه چې د عالم دپاره یې هدایت او قبله ګرځولی وو، د کفارو او مشرکینو د لاسه وایستی. دا هغه فتحه ده چې په هغه سره به اهل سماع یو و بل ته زیري ورکول. د دغې فتحې په واسطه خلق د الله جل جلاله و دین ته په ډلو ډلو داخلیده. د دغه فتحې په واسطه د مځکې مخ په الهي نور سره روښانه شو. په دغه فتحه سره د اسلام شان او شوکت پر نورو ټولو ادیانو لوړ او قوي شو. اسلام معزز او منل شوی دین وګرځیدی، مکه مکرمه د عربو د مجد او عزت مرکز د اسلام د امر تابع شو، لکه څرنګه چې د حدیبیه د صلحې په وخت کې مو درته وویل چې د دغه صلحې د مادو څخه د یوې مادې مضمون او مفهوم داسې وو. هره قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طرف او عهد کې شامله شي کولای شي او هره قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامله شي کولای شي او هره قبیله چې په هر طرف کې داخله او شامله شوه هغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي او هر تجاوز یا تعارض پر دغه قبیلو پر هغه اصلي طرف تجاوز او تعارض بلل کیږي. نو د دغه مادې په اساس د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او مسلمانانو په طرف کې شامله شوه او د بنو بکر قبیله د قریشو په طرف کې داخله شوه. که څه هم دغه دوو قبیلو په خپل مابین کې ډېر پخواني د جاهلیت د وختو عداوتونه درلوده خو اوس د دغه صلحې په سبب یو د بل څخه په امن او امان کې شوې. دا خو د حدیبیې د صلحې ماده او نتیجه وه. مګر د مکې مکرمې د فتحې د واقعو سبب هم هغه پخوانۍ دښمنۍ شوې چې د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې موجودې او پرتې وې چې دغه د دوی دښمنۍ د جاهلیت د وختو څخه لا موجودې وې او د هجرت تر وروسته پورې یې دوام درلودی او دغه دواړې قبیلې کافرې وې مګر خزاعه لکه د مخه چې مو درته وویل د حدیبیې تر صلحې وروسته د دوی ډېر نفر و اسلام ته داخل شوه خو په عمومي ډول د حدیبیې د صلحې په واسطه د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان و که کفار د مسلمانانو متعاهدین او متحالفین و او بنو بکر د خزاعه دښمنان د قریشو په طرف کې شامل شوه چې د هغو حلفاء بلل کېده. څرنګه چې د بنو بکر او خزاعه په مابین کې د پخوا څخه همیشه دښمنۍ او جنګونه موجود وه او هر وخت چې به د بنو بکر او خزاعه په مابین کې جنګ پېښ شو، بنو بکر به ماته وخوړه هم بې نفر ووژل شوه هم بې شکست وخوړی څو واره بنو بکر پر خزاعه حمله کړې وه چې خپله بدله او انتقام واخلي خو بیا بې هم شکست وخوړی هم بې نفر ووژل شوه هم به پر شا ولاړه چې دغه شکست او وژنې به نور هم د دوی زړونه د حسد او عناده ور ډک کړه. او همېشه به دوی په دې انتظار کې وه چې کله به پر خزاعه د هغو په بې خبري کې حمله وکړي چې خپله بدله او انتقام واخلي مګر خزاعه به همېشه مسلح او باخبره ګرځېده و بنو بکر ته یې هېڅ موقع نه ورکول چې هغه دې په خپل مقصد ورسېږي خپل پوره احتیاط یې کاوه دا خو د بنو بکر او خزاعه زوړ تاریخ و. کوم وخت چې د حدیبیه صلح وسوه بنو بکر ځان په قریشو کې داخل کړ او خزاعه بیا د مسلمانانو په طرف کې داخل سوه اوس چې صلح جاري او روانه ده زړې دښمنۍ آرامې سوې هغه خزاعه چې په خواب احتیاط کاوه اوس مطمئن سوه چې صلح وسوه او جنګونه آرام شوه، پر دې سربېره دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین او حلفاء دي، د حدیبیې د صلحې د شرطو یا مادو څخه یوه دا وه چې هر تجاوز او تېری چې پر خزاعه وشي هغه پر مسلمانانو تېری او تجاوز بلل کېږي، نو د خزاعه قبیلې ته پوره اطمینان حاصل وو. چې بنو بکر اوس پر دوی حمله نه کوي، ځکه چې دوی اوس په اوربند کې دي او د دغه اوربند موده هم لس کاله ده، نو ځکه دوی په فارغه زړه ګرځېده، بې له بېرې او تشویشه به مکې مکرمې ته تله، طوافونه او عبادتونه به کول، پخوا خو به همېشه په بېره کې وه، په احتیاط او مسلح به ګرځېده، خو اوس یې هغه احتیاط پرېښاوه. دلته چې بیا بنو بکر ولیده چې خزاعه مطمئن او بې غمه دي، د پخوا په شان نه احتیاط کوي او نه اسلحه ورسره ګرځوي، نو یې د غدر او خیانت لپاره موقع مناسبه ولیده. د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه الدیلي و قریشو ته ورغلی، ویل تاسې خو وینئ چې خزاعه اوس مطمئن او بې غمه دي، نو زما نیت دی چې غدر ورسره وکړم، او غواړم چې تاسې مې کومک وکړئ. د مکې مکرمې او قریشو د ډېرو مشرانو سره یې په دې باره کې مشوره وکړه، خو د قریشو اکثرو مشرانو منع کړ، مګر د قریشو ځینې مشران لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل، سهیل ابن عمر او ځینو نورو موافقه ورسره وکړه. دلته دوی پر غدر او خیانت اتفاق سره وکړ، هلته بیا د خزاعه د قبیلې نفر د عمرې دپاره و مکې مکرمې ته را رهي شوي دي او هلته د باندې تر حرم یې په یوه منطقه کې د یو اوبو سره واړول چې و دغه اوبو ته الوتیر ویل کیده. دغه منطقه تر هغه لوی حرم چې مخکې مو درښوولی دی د باندې وه. ویل نن شپه به دلته راحت وکړو، سبا به وحرم ته داخل شو او بیا به د کعبې شریفې سره خپل عبادتونه کوو. اوس نو دغه دخزاعه په خلقو کې مسلمانان هم شته او کفار هم شته. مسلمانانو یې د شپې لمونځ او عبادت کاوه او مشرکان یې بیده وه. بنوبکر چې د خزاعه په دغه ډله خبر شوه چې دلته شپه تېروي او د هر څه څخه بې خبره دي نو یې د حملې لپاره خپل ځانونه اماده کړه او په نیمه شپه کې یې د خزاعه پر دغه ډلې حمله وکړه. هغه هغه خلک چې د خوبه سره راپورته کېده بنوبکر بیا په دغه اوله حمله کې د خزاعه درې نفره وژلي وه. خزاعه چې دغه حال ولیدی ټول د حرم شریف و خوا ته ځغلي تښتي او د حرم شریف منطقې ته داخل شوه. په حرم شریف کې خو جنګ او وژل نه دي روا. دلته نو د بنو بکر څو نفرو و هغه خپل رئیس ته ورنارې کړه ویل یا نوفل الحرم الحرم الهک الهک یعنی موږ او خلق و حرم ته داخل شوو. یعنی نن تاسی لره رب او اله نسته خپله بدله مو اخلی تاسی په حرم کی غلاوی کوی او اوس په حرم کی خپله بدله او او انتقام نه اخلی اوس نو بنوبکر د حرم شریف په داخل کی جنګ کوی او په حرم کی د خزاعه په خلقو پسی ځغلی دمخه خو هغو کوښښ کاوه چې حرم ته ننوځي او ځان خلاص کړي مګر اوس دغه فاجران تورې په لاس په حرم کې هم په پسې دي اوس چیرې ولاړ شي نو د بدیل ابن ورقاء و کور ته ورغله. بدیل د خزاعه د مشرانو څخه و او په مکه مکرمه کې یې هم کور درلودی. کوم وخت چې به مکې مکرمې ته راغلی په دغه خپل کور کې به اوسیدی. بیا چې عمره، زیارت او کارونه بې خلاص وه بیرته به خپلې قبیلې ته ولاړی. نو دغه د خزاعه خلق د هغه کور ته ورغله چې هلته به خلاص شي. خو نیمه شپه ده، د بدیل د کور دروازه هم تړلې وه، دلته بني بکر پسې راورسېده او د بدیل ابن ورقا د کوره سره یې د تورو وارونه او حملې پر شروع کړې. دغه د خزاعه خلقو، قریش، هم ولیده چې د بنو بکر په ملګرتیا جنګ کوي. صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل، دا هم د بنو بکر سره د خزاعه په وژلو کې ملګري دي او کومک یې کوي. دلته د بديل ابن ورقاء د کور و مخ ته يا د کور د دروازې سره د خزاعه شل نفره ووژل شوه. که څه هم که څه هم د خزاعه نفر کوښښ کوي چې د خپلو ځانو څخه دفاع وکړي مګر دفاع چيرې وه؟ بنوبکر پوره لښکر او مسلح دي. د قريشو اشراف او مشران هم د دوی کومک کوي. کوم وخت چې د سهار روښنايي ښکاره کېده، دوی لا په دغه جنګ مشغول وه، خو په دغه وخت کې د قريشو مشرانو ځانونه ګوښه کړه او خپلو کورو ته ولاړه، ويل که روښنايي شوه پېژندل کېږو او پر هغه نورو يې هم ږغ وکړئ چې راځئ ځکه موږ نه غواړو چې د دغه غدر او خیانت حال ښکاره شي. نو یې د خزاعه نفر پرېښوول، حال دا چې د خزاعه د قبیلې څخه درویشت نفره په غدر او خیانت سره ووژل شوه، هغه هم په حرم کې او د قریشو په حضور، حتی ځینو قریشو هم په دې جنګ کې حصه واخیسته چې دغه نو په ښکاره سره د هغه عهد څخه تېری او تجاوز و. او د حدیبیې د صلح ماتېده وه. د خزاعه د قبیلې مشران ډېر ژر سره یو ځای شوه ویل موږ باید څه وکړو؟ پر دې سره متفق شوه چې تر هر څه د مخه باید ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته نفر ولېږو چې هغه په دغه مسئله خبر کړي بیا چې موږ هر څه کول د هغه د پاره به آماده او تیار شو. نو يې عمرو بن سالم چې شاعر هم و، مدينې منورې ته ولېږه، ويل ته خو ډېر ژر ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته دغه خبر ورسوه او موږ هم پسې دررهي يو. عمرو بن سالم هم په ډېر تلوار او چابکي سره مخ پر مدينه منوره رهي شو، حتی پر لارې د آرام او راحت لپاره هم نه معطله کېدی، د شپې او ورځې تګ کوي هیڅ راحت نه کوي تر څو مدینې منورې ته ورسیدی او مستقیم ومسجد نبوی ته ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست وو عمرو ابن سالم مسجد ته ورننوتی څرنګه چې دی شاعر وو نو یې دغه موضوع ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته په شعر سره وویل او هغه حلف ورپه یادوم چې زموږ او د ده په مابین کې دی او هغه پخوانی حلف ورپه یادوم چې زموږ او د ده د پلار په مابین کې وو چې په دې کې وهغه حلف ته اشاره ده چې د خزاعه او د بني هاشم په مابین کې د عبدالمطلب د وخته څخه موجود وو. تاسې زموږ اولاد یاست او موږ ستاسې پلرونه یو. چې په دې کې بیا اشاره و هغه پخوانۍ دوستۍ ته ده، هغه دا چې د عبدمناف مور د خزاعه د قبیلې څخه وه، نو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان کیږي، نو ځکه یې وویل، تاسې زموږ د اولادو څخه یاست او موږ ستاسې نیکه ګان یو. ثمت اسلمنا ولم ننزع يدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضو ميثاقک المؤکدا او بیا نو موږ مسلمانان سو او د دغه بیعت څخه هیڅ کله لاس نه کاږو مګر قریشو ستا سره د هغه وعدې مخالفت وکړي چې د حدیبیې صلح یې مقصد وه او هغه ستا سره ټینګه وعده یې ماته کړه، یعنې پر موږ یې تېری او تجاوز وکړ. فانصر هداک الله نصرا اعتدا وادع عباد الله یأتو مددا فیهم رسول الله قد تجردا نو زموږ کومک وکړه، الله هدایت درته کړی دی، کومک، ځکه دوی تجاوز وکړ او د الله بندګان را وبوله چې هغه هم په کومک راشي، په هغو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي او تورې به یې لڅې کړې وي، یعنې د جنګ لپاره تیار او آماده راشئ. فی طیلق کالبحر یجری مزبدا هم بیتونا بالوتیر هجدا نتلو القرآن رکعا وسجدا په اله سوو آسانو کې راسئ چې داسې را بهېږي لکه ځک کوونکی دریاب. اوس ټوله قصه په شعر ورته وايي، وايي موږ د وتیر په منطقه کې وو چې هلته یې د شپې حمله را باندې وکړه، حال دا چې موږ قرآن وایه، رکوع او سجدې مو کولې، یعنې موږ لمونځونه او عبادتونه کول، دوی حمله را باندې وکړه. وجعلو لي في کداء رصدا وزعمو ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا او دوی په کدا کې راته پټ شوي وه، کدا د یوه ځای نوم دی، او دوی دا خیال کاوه چې زه به د خپل کومک دپاره څوک نه راوبولم او د دوی شمېر لږ او دوی خوار دي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه اشعارو څخه په ټوله قصه پوه سو او هغه خپل مشهور ږغ یې وکړ، ویې فرمایل، نصرک یا عمرو بن سالم، نصرک یا عمرو بن سالم، یعنی کومک دې کوو یا عمرو بن سالم، هغه اصحاب کرام چې دلته موجود او ناست وه هغه وايي، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ډېر شدید قهر ورغلی چې څنګه د ده علیه الصلوة والسلام د حلفاوو او متعاهدینو سره د ننه په حرم کې غدر او خیانت کېږي؟ د هغو سره څنګه دغه ظالمانه او وحشیانه عمل کېږي؟ نو وايي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېره قهره څخه ولاړ شو او خپل مبارک ورون یې په خپله واهه. د دغه وژنې او واقعې په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قهر او غضب داسې درجې او اندازې ته رسېدلی و چې ولاړ شو او خپل مبارک ورون یې په خپله واهه. هلته بیا د خزاعه مشرانو د دوهم وار دپاره یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې بدیل ابن ورقا وو او دې ډلې هم د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړ. تر عمرو ابن سالم دوې ورځې وروسته و مدینې منورې ته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه یې په ټوله قصه مفصل خبر کړ. وژل شوي کسان یې وروښول او دا یې ورته وویل چې قریشو په دغه حمله کې د بنو بکر کومک کاوه. بې له شکه او تردیده د قریشو او د هغو د حلفاوو دغه عمل یو ښکاره غدر او معلوم خیانت و. په صریح ډول سره د هغه صلح د اتفاق داسې ماتېده وه چې قریشو د هغه لپاره هیڅ عذر نه شوای پیدا کولای. اوس چې قریش ډېر ژر په خپل غدر او خیانت پوه شوه، د هغه د عواقبو څخه په بېره او تشویش کې شوه، نو یې څه وکړه؟ نو د قریشو مشران په دار الندوه کې یو مشورتي مجلس جوړ کړ، چې موږ باید څه وکړو؟ په دې اجتماع کې عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم موجود و. دغه عبدالله ابن سعد هغه څوک دی چې څه موده مخکې مسلمان شوی و او هلته په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره و، څرنګه چې د ده د خط لیکل زده وه نو د هغو کسانو څخه و چې قرآن مجید یې لیکه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به وحی او قرآن مجید وایه ده هم لیکل او بیا مرتد شو یعنی دمخه د وحیو لیکونکی وو او بیا مرتد سو نو مکې مکرمې ته راغلی او دا آوازې یې هم نشرولې چی ما به قرآن لیکی خو ځینی ځایو ته می تغیر ورکاوه مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د دغه خبری په مقابل کی وفرمایل په والله درواغ وایی په قرآن کی تغیر نه دی راغلی او نه ده اړولی دی. هو لیکی یی مګر تغیر یی نه دی پکښی راوستلی خو عبدالله په دغه خبره سره غوښته چی په مسلمانانو کی تشویش پیدا کړي خیر دغه عبدالله د قریشو په دغه ټولنه او مشورتی اجتماع کی موجود وو. ده وویل، تر تاسې ټولو زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوی او اخلاقو خبر یم، ځکه ما ژوند ورسره کړی دی او په مدینه منوره کې مې وخت ورسره تېر کړی دی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر څو چې ویوه ته د دغه درو کارو تاسې راوه نه بولي، جنګ نه درسره کوي. تاسې ته اختیار درکوي، په دغه درو کارو کې چې مو هر یو خوښ وو، هغه درسره کوي. نو ستاسې څه رایه او فکر دی؟ قریش وویل، هغه درې کاره چشي دي؟ عبدالله ویل، دغه درویشت نفره چې ووژل شوه و خزاعه ته به د هغو دیت ورکوئ؟ دیت ورکړئ خبره خلاصه ده. هغه هم که خزاعه په دیت راضي شوه. قریش وویل، په والله که موږ خپل ټول مالونه و خزاعه ته ورکړو هغه نه راضي کیږي. که مالونه هم راڅخه واخلي راضي کېږي نه، نو موږ مال نه ورکوو. قريشو ويل، دا خو نه وشوه. هغه دوهم به څه شوي؟ عبدالله ويل، دوهمه خبره دا ده، محمد صلی الله عليه وآله وسلم او بنوبکر سره پرېږدئ، ځکه بنوبکر هغه خلق دي چې غدر او خيانت يې کړی دی. نو هغه خائنان او خپل عمل سره پرېږدئ تاسې خپل ځانونه ګوښه کړئ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایاست چې موږ په دغه کار نه وو راضي او نه موږ په دغه کار کې حصه او مداخله درلوده حتی د دغه کار په سبب موږ د بنو بکر حلفاء او متعاهدین هم نه یو او که تاسې مسلمانان غواړئ چې د بنو بکر څخه بدله او انتقام واخلئ، وایې اخلئ، موږ هیڅ مداخله نه کوو، ځکه دوی وه چې غدر او خیانت یې وکړ. عبدالله دا هم ورته وویل چې دغه کار ستاسې لپاره عدل او انصاف هم دی. قریشو ویل، که موږ خپل حلفاء او متعاهدین پریږدو په آینده یا په راتلونکي وخت کې زموږ سره هیڅوک عهد او تحالف نه کوي او بیا موږ یوازې پاتې کیږو نو ځکه خپل حلفاء هم نشو پریښوولای او دریم نظر دې څه وو؟ عبدالله ویل، درېیم نو توره ده. دیت نه ورکوئ، قاتلان یوازې نه پرېږدئ چې دوی خپله بدله ځینې واخلي، د دې معنا دا ده چې تاسې د مجرمانو دفاع کوئ، نو بله لار نشته بې له جنګ او تورې. مګر قریش د جنګ څخه هم بېرېږي، ځکه دوی ویني چې مسلمانان اوس ډېر قوي دي. نو یې په مشورو شروع وکړه چې باید څه وکړو. ابو سفیان ویل، زما سره یو فکر شته، هغه دا چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورشو او هغه زوړ عقد به بیا ورسره نوی کړو او موده به نوره هم پکښې زیاته کړو، یعنې د حدیبیې صلح به نوې او تازه کړو او د صلح موده به هم زیاته کړو. نو دغه د عهد تجدید یا نوی والی او د مودې زیاتوالی به پس له دغه حادثې یا واقعې څخه وي. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نشي کولای چې تر هغه عهد تیر شي. یعنی که موږ دغه عهد پس له دغه حادثې څخه نوی کړو بیا نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نشي کولای چې د نوي عقد څخه ځان خلاص کړي. ځکه حادثه خو په پخواني عقد یا عهد کې پېښه شوې وه او دغه نوی عهد تر حادثې وروسته وشو. نورو قریشو وویل، آیا موږ کولای شو چې دغه عهد تر هغه دمخه نوی کړو چې دی صلی الله علیه وآله وسلم د دغه حادثې څخه خبرېږي؟ ځکه که محمد صلی الله علیه وآله وسلم په دغه حادثه خبر شو بیا نو عهد نه نوی کوي. ابوسفیان ویل، تلوار به وکړو چې ژر ورشو. قریشو ویل، بس نو ته ورهي شه. ابوسفیان مخ پر مدینه منوره حرکت وکړ چې ژر ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ځان ورسوي. دا معلومه خبره ده چې عمرو بن سالم، رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت دمخه لا ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلی وو او په حال یې خبر کړی وو بلکه بدیل ابن ورقا هم ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلی وو او اوس بیرته د مدینې منورې څخه رارهي کیږي هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام په هغه څه خبر کړه چې اوس یې قریش د دغه غدر د پټولو د پاره کوي او وې فرمایل لکه ابو سفیان چې اوس را رهي سوی وي او تاسو ته راځي چې دغه عهد ټینګ او موده یې زیاته کړي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو علامه وه ابو سفیان د دې طرفه و مدینې منورې ته ورهي دی او بدیل ابن ورقا د هغه ځایه څخه رارهي شو. کوم وخت چې د خزاعه د قبیلې مشر بدیل ابن ورقا او ملګري یې د مدینې منورې څخه راووتل نو بدیل و خپلو ملګرو ته وویل، سره جلا شئ چې څوک مو پر لارې یو ځای سره و نه ویني. ځکه بیا قریش پوهیږي چې موږ ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغلي وو او بیا دوی هم د جنګ دپاره خپل ترتیبات او آمادګي نیسي نو ملګري یې سره جلا شوه هر یو پر جلا جلا لار رهي شو خو بدیل ابن ورقا د دوو درو نفرو سره د مدینې منورې پر هغه عمومي لار رهي شوه. د عصفان په منطقه کي بديل ابن ورقه او ابو سفيان سره مخامخ سوه. د ابو سفيان دا خيال سو چي دی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ته ورغلی وو نو يې ورته وويل، د کومه ځايه راغلې يا بديل؟ بديل ويل، په دغه شېله کي و خزاعه ته ورغلی وم. ابو سفيان ويل، محمد صلی الله عليه وآله وسلم ته نه وې ورغلی؟ بديل ويل، يا. ابو سفیان ویل، د مدینې خرما درسره سته؟ بدیل ویل، یا، خرما یې هم راسره نشته. خیر! دوی سره جلا شوه، هر یو پر خپله لار ولاړی. بدیل مخ پر مکه مکرمه او ابو سفیان مخ پر مدینه منوره رهي شوه. کوم وخت چې بدیل تر سترګو نهام شو، ابو سفیان و هغه ځای ته ورغلی چې بدیل اوښ چوک کړی و. او د هغه د اوښ پوچې یې وکتلې. ویې لیده چې د بودیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې شته او اوښانو ته د خوراک دپاره بل چا خرما نه ورکول بې له اهل مدینې، ځکه په مدینه منوره کې خرما ډېره وه او اوس د بودیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې پیدا شوې. نو ابو سفیان پوه شو چې والله خلق مدینې منورې ته تللي وه او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یې په حال خبر کړی دی. خیر ابو سفیان هم مدینې منورې ته ورسېدی نو یې فکر وکړ چې اول باید چیرې ولاړ شي؟ په مدینه منوره کې هغه نږدې نفر وده ته څوک دی؟ هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه چې د ده لور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده نو ویل اول د هغې کره ورځم لور یې ده او بل ویل شاید ځینې معلومات هم ورسره وي او ممکن په دغه موضوع کې مې کومک هم وکړي نو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی، هغې هم دروازه ور خلاصه کړه او دی کور ته ننوتی، هلته پر مځکه یو زوړ فرش آوار وو، چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ناستې فرش وو، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجز او تواضع او د تواضع ژوند وو، چې پر زاړه فرش کښېنستی. کوم وخت چې ابو سفیان ځان جوړ کړ چې پر دغه فرش کښیني، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په تلوار راغله او دغه فرش یې ځینې ټول کړ. ابو سفیان په تعجب کې شو، ویل، ای لورې! زه د دغه فرش لایق نه وم چې راڅخه ټول دې کړي او که فرش زما لایق نه وو؟ یعنې تا ویل چې دا د قریشو سردار دی او زما پلار دی، څنګه پر دغه فرش کښیني؟ یا دا چې دغه فرش تر ما بهتر و، تر ما معتبره دی، زه د دې لایق نه وم چې پر کښېنم، نو راڅخه ټول دې کړي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، یا ابتا! هذا فراش رسول الله وانت مشرک نجس، ای پلاره! دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرش دی، ته مشرک او نجس یې. ته د دغه فرش وړ نه یې. پلار ته یې دغسې سخت او شدید جواب ورکړ. ابوسفیان په تعجب کې شو او ویل، والله چې زما څخه جلا شوې یې، شر درته پېښ شوی دی. پلار ته څوک داسې جواب ورکوي؟ وروڼو! دا د ازواجو مطهراتو احترام ته وګورئ! د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش یې پر خپل پلار هم نه و پېرزو چې پر کښېني، ځکه چې هغه کافر او مشرک و. ابو سفیان پوه شو چې د لور څخه مې فایده نه را رسېږي او کومک هم نه راسره کوي، نو په خپله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و مسجد نبوي ته ورهي شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو سره ناست وو او هغو ته یې وفرمایل، ګمان کوم چې اوس به ابو سفیان دلته راشي، غواړي چې عهد نوی او د صلح موده زیاته کړي. دا ځکه چې قریشو ته بله لار نه وه پاته، په دیت نه وه راضي، خپل حلفاء او متعاهدین یې یوازې نه پرېښوول او جنګ هم نه غواړي. نو دوی ته بله لار او حیله نه وه پاته بې له دې څخه چې صلح نه وې او د عهد موده زیاته کړي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا خپله خبره نه وه پوره کړې چې ابوسفیان راغلی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، یا اباسفیان! څنګه راغلې؟ هغه ویل، یا محمد! صلی الله علیه وآله وسلم! دغه صلح چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده دا د خیر صلح ده. د دې صلحې فائدې مو وليدلې، تجارت مو په اطمينان سره چليږي، قافلې مو په امان تيريږي، د جنګ څخه فارغ يو، نو غواړو چې دغه عهد او عقد نوی کړو او د صلحې موده نوره هم زياته کړو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمايل، آيا نوی شی پېښ شوی دی؟ داسې یو کار مو کړی دی چې د هغه په سبب غواړی چې عقد نوی کړئ او موده زیاته کړئ؟ ابو سفیان ویل، یا، بلکې زموږ دغه صلحه خوښه شوه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، موږ پر هغه عقد یو، نه غدر کوو نه خیانت. په دې جمله کې اشاره وه چې تاسې یاست چې غدر او خیانت کوئ نه موږ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې صلح پر خپل حال باقی ده. ابو سفیان ولیده چې عقد نسي نوی کولای نو یې فکر وواهه او ودې نتیجې ته ورسېدی که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو څوک د خلقو په مابین کې جوار او امان راولي نو جنګ نه پیښیږي يعنې که د اصحاب کرامو څخه يو نفر ووايي چې ما د خلقو په مابين کې جوار او امان راوستلی دی او دا جوار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قبول کړي بيا نو جنګ نه پېښېږي. وروڼو! دغه جملې د هغه وخت د قبيلو يا قبيلوي ژوند اصطلاحات دي، که د لفظ په مفهوم ښه نه پوهېږئ خو معنا يې واضحه او ښکاره ده. نو ابو سفیان د مسجد څخه راووتی ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یوه مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل سي یعني جنګ به نه کیږي نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی لطفا فته واړوه.